تلزمه سجدة السهو ولو جهل امام کچره په جهر بند امام قرات شریک کړو کچره جهر وکړو امام فيما يحافظ په اغل منظر شي چې قرات یې په خفیا ویلو یا فيما يحافظ په اغل منظر شي چې قرات په شي په خفیا ویل شي لکه مشبشیر مزدا یا مزدګار مزدا په دې شي په خفیه قرات واجب ده د په جهر شریک کړلو او خافت فيما يجهر یا په خفیه باندې قرات شریک کړو پیغل منځ شي چې قرات په جهر باندې ویل شي په شي سبول منځو د مشوم یا د مخصتان وو تلزمه سجده السهو په د باندې دوی سجده سهو لازميږي یا سهو د پرا دوی سجده بدای او بو سجده په لازميږي ځکه چې دا دي کار تر ته وجه بیرولو لأن الجهر في موضعه والمخافة في موضعها من الواجبات جهر په خپل زوی د جهر شي چې کوم جهري لمز دا سبو دا د مشوم دا مستان دا جمیل لمز دا یا د یدین لمز دا جهر في موضعه په خپل زوی د جهر شي والمخافة في موضعها او په پټه باندې کرات ویل په زوی دې په خفیا شي مشمشین منځ ده د مزدګار منځ ده من واجبات دا جهر او د خفیا ده د واجبات نه دي جهر واجب ده په خپل زوی شي خفیا واجب ده په خپل زوی شي او د چې به زوی چار وکړه کنه جهري منځ ده په خفیا شریک کړو یا د خفیا منځ ده په جهر شریک کړو نه ترک ته واجب ورولو سي جسا په لازمه شوله دا خبره شو اتفاق ته په دې اختلاف نشته واختلفت الروايات في المقدار مختلف شوي دي روایتونه په انداز شي په مقدار شي کنه چې څومره مقدار قرات په جهر باندې وي یا څومره مقدار قرات مقدار په خفیا باندې وي به سکن شي حساب لازميږي واختلفت الروايات في المقدار مختلف شوي روایتونه په انداز جهر شي په انداز د خفیا شي هدې ملوکنه ټول روایتونه نقل ذکر یو روایت دغه ده چې که کام وي که ډېر وي که نه په دې کې څه فرق نشته که لږ وي که ډېر وي که نه چې خفیا کې راتي په جهر وي که لږ وي او که ډېر وي سجده سا په لازمه شوله یا د جهر که نه مقاوه او د په خفیا باندې شریک کړو که لږ په خفیا وي که یعنې یوه کلمه حتی که چې یوه کلمه په پټه باندې وي سجده سا په لازمه شوله یوه کلمه په جهر باندې وي خفیا په لازمه شوله الحمد د چې ویل د دوه کلمې دی الحمد خلی الحمد دی ویل کنه او دا په جواب ته د نو ویل شو و دی کنه خو فعل مینس او ته نه ویر دا په ویره باندې کنه دا الحمد دونه په جواب ته ویل شو سجده سوا در باندې لازمه شولا یا د جهریل مینس دا کنه ته نه الحمد په کنه په پټه باندې ویل شو یا صاحب ته لازمه شولا کا کار می کال کډیر وی ځکه چې د الحم چې کیم جهر علمي ده هغه ټول په جهر باندې ویل واجب دي د الف نه تر یې راسه چې کیم خفیا ده هغه ټول کله په خفیا باندې قرات په واجب ده کنه ته خو ټول په خفیا نه ویلو یو کلمه خو د په جواب ته ویلا یو کلمه د پټ کړه پټه ویلا ټول د په خفیا نه ویلو ټول د کنه په په جهر باندې نه ویلو مختلفي روایتونه په مقدار شه یو روایت دغه ده کنه چې کله شوی کا ډیر وی کنه په یو د کلمې نه بلکې په یو آیات نه په دوه آیات نه په اکثره باندې ول اصح دا دریم روایت ته چې کنه مفتبهی کول ده ول اصح قدر ما تجوز بسولاته في الفصلين ول اصح قدر ما تجوز بسولاته في الفصلين اړیر صحیح روایت انداز هغه د چې پاسره مين درو کېږي په دواړې مسلې شه قدر ما تجد صلاتو انداز هغه چې پاسره صحیح کېږي لمونځ درو کېږي په باندې لمونځ فل فصلین په مسله د جهر شاپ مسله د کن اخفا شا فصلین دواړه مسلې مراد دي جهر ولا او د خفیا ولا بیا قدر ما تجوز وکنه چې په باندې لمونځ درو کېږي هغه د امام ابو حنیفه صاحب یو آیات ته و صاحبین پر باندې درې آیاتونه دي کنه امام صاحب چې یو آیات په جهر د نوې شي او وی د خفیا ولا ایو آیات ایو آیات نه چې کام ایو یا دوه کلمې او دا رنګ کنه کام د اخفانا ادین اختراز نه ممکن ده دغه څه کنه انسان خو ساوکیل ډیر نه دلش کې په جار ویل کنه په دې ډیر خرج ده یا لش کې په خپیا ویل کنه دا ډیر غالبا وکیل په دې ډیر خرج ده چې په دې سره اسلام اسلام زمي والے کثیر ممکن او د ډیر جهر نه د ډیر اخفانا اختراز ممکن ده هغه ډیر دغه د چې میت پر وکیږي و ما تسه به صلات کثیرن هغه چې په سره می صحیح کړي کنه هغه ډیر ده غیر لیکن نمبر خبره دو چې ان ذالک عنده آیه واحده ا کثیر چې می سره کړي مو سره پر یو آیت ده وعند مسرس آیات سیبه پر درې آیات دي و دا چې کوم په خفیا درول کړه ده یو آیت په خفیا باندې ویلو سو یې ساوه د لازمه شله او در په لور شو یا چا فتح در کړه بیا کنه اې دې نه بیا شریکوي چې کیم نه کنه هغه پوتې ده کنه ابا کی به چې کیم تر کړه خو بیا نه واپس کوي کنه کیم دې کچې در په لور شي کنه جهر در پر شي کنه اې دې نه بیا قرات په جهري شریکه کنه وهذا في حق الامام دا وجوب لزوم د سجده په حق امام شده دا چې جامل میزوی او امام نه کنه قرات په خو پیارا ونشي وی د جهري یا قرات په جاوې نه راول شوي د خفیا ولا دون المنفرد او دا غا لزوم د سیده که په حق ته منفرد شنه دا په حق دوی سړی نه کنه یعنی په منفرد باندې په دې خلاف فرضی شې سوا نه راځي بيږي کنه زون تفایل میس کو منفرد دا او د مشپشی میزا یا د مزیګار میزا کنه او دا یې سهو شو خطو شو کنه قرات فجر راول کړو کنه سو یا صاحب د نه لازمي په د پسې بل څه کړی ویلوړ به چاته دروي په خفیا ده کنه کرات روان کو وی د جهري وخت او دا رنګ کنه د خفیا په د باندې واجب باندې چې د خفیا وخت وي مشپشین میزا یا د کړه مزګار میزا که په جواب یې کړه او که په پټه باندې کړه زهر روایت دغه ده کنه چې خفیا په دبو نو واجب په خفیا المنځ شي کنه لتقرر السبب الموجب في حق الاصل د واجب د ثبوت او د تقرر دغه سبب نه چې واجبوین کو سوی دل را په حق ته اصل شي چې امام ده امام اصل ده هغه په باره شي ای په حق شي کنه سبب موجبا پیدا شو دا سه سبب پیدا شو چې سیسا په لازمه کړه ترک ته واجب نه رولو د اصل په حق شي کنه مقتدی خو ته پده امام ميز متضمن ده د مزه مقتدی لره کنه صحتن و فسدن چې امام ولا کنه خروب شو مقتدی ولا پس خروب شو کنه نه پابند چې جسا ولا زې مشله دوی تکرو د سبب نه د واجب ثبوت یې سبب نه چې موجب وسو جسا دې پر په حق ته اصل شي چې امام ده نه په حق ته فرا شار غلو انما الجوله امام ليتم به کنه امام نه مقرره چې په دغه څه به اقتدا کوي امام چې څوک کنه هغه به تر پسې کې کنه نه امام به سجده سره وبوسي تبا به سره وبوسي اگر کا مسبوق یا دا کنه مقتدی دا یو سایو رکعت پوت دا دوه رکعت پوت دا کنه او په امام د سجده سوا لازم شول په دبو لار سره لازم شول اگر کا دا سوا پغه رکعت سره وی کنه چته نه پوت یې کنه تو نه پوت یې هغه به تخپلا کې اول رکعت نه ته پوت یې کنه په دویم رکعت په سورسه و امام په اول رکعت سره سهوا شو ده به چې کله سوی د ساه وبو شي کنه ته به سره وبو شي اگر کا کنه حرکت په ته زون ته کې چې ګیږي به کنه پښه ته اقتدار و پښه کړی او یا هو کړه په دې پر تړل یې کنه یا ته مقتدی باندې شي چې سه پر کنه امام نه ته په وتل نه وی امام سلام نیول وته مخ نه سره وتل چې کله امام سوی د ساه وبو شي ته به سره وبو شي البته من خبره دو چې امام به سلام مړوي یا سوی د ساه دې پر کنه سلو مې سره وړولو سجدې ته کنه امام تلو دا کنه سلو مې سره وړولو په مسله نه پیدوي چې مزما سم په اړه و سره په مسله نه پیدو دا یې په کو سلو مړول دا کنه خطو شو خونده وینا ویر خونده په کو سلو مړولو کنه د مردا چې کنه مسله نه جاهله ده په مسله نه پیدوي چې کومه دې با سلو اړول وی سجدې ته به زو سره سلو مړو کنه نه دا جهل دا خدا عمدن سرم په پکو لر وی کنه الجهل عمدن ا مسلې نه خبرتيان هغه کوز وی کنه تساول شوی ته ویلا ا دې مز ختم شو کنه دې سلام وړه ولو د سې سره شي په میون مشه سلام وړه ولا کنه دې مز فاسد شو او کا کنه اسه ور خطو شو مسلې نه خبرو چې دې سلام لاړو کنه سهوا شو کنه سابونی به په لور نه ویر ده کنه خو به په دبو ناسې د سوار ولا اساس یې سوار بوسي کنه به په دې باندې مين نفس سوار کنه اراده ور وسله مړه ولې کنه او بالکل به نه ویر ده دا به نه ویر چې زیو رکعت پته شو یې زبې سلام نه وړ کنه دوی چې کلمات مې سپیرا کړه دا سلام به سره راو کنه مثلا خبر ده چې سلام نه لري بیا مې په دې سره نه خراب شو او که مثلا نو خبره و سلام یې کزنه راوړه ده به الجهل حمد المي کنه ختم شو دا د مسیری ته سرسی ولهذا ا دې وجنه چې امام چونکه اصل ده يلزم حكم الاقامه بنيه الامامه لازمي په دې باندې حکم د اقامت په نیت امام سره لازمي دي په مقتدی باندې کنه حکم د اقامت په نیت امام سره امام هم سپار وو مقتدی هم سپار ده کنه دوه رکعت لمونځ نه نیت سره تلل د مسفل مس کو او په دې ګل میو شکر امام دې اقامت نیت کو چې هر راځي کده تم کېږي پنځه سره دې کنه علم دې په میو شي نیت وکړو امام میز بدل شو ابي سوي رکعت پیرا کوي کنه دوه رکعت به کو سوي رکعت به کو مقتدی نه تم کېږي اقامت نیت نه کړه کنه ا مقدر مزار سره بدل شو مطیبه د مثال را کته پیره کوي ځکه چې کنه امام په حق شي سبب بدل شو کنه ولې سپارو اس اقامت ته نه امام می چې بدل شو مقتدی سره بدل شو کنه مقتدی باندې مزه خسرې راکته کو په دې وجه نه چې تقرر د سبب په حق ته اثر شي دا تقرر د سبب د په حق ته کنه مقتدی شه د میډي حکم نه کمت په نیت امام مده امام چې نیت کمت کو کنه او می سره راکته شي مقتدی سره سره راکته شو اگر کاغه مقیم نه دا غوانن یاد کو کنه ابي خپل دریمي نه په کنه مقتدی مدرک مل شي دا سوال زمادو اخو دا ده په مسبوق باندې لازم دو درنګ په لحق نه لازم دو لحق چې اول مې امام سره مندره ده په دې میوش په تشو کنه امام سجده ساوا یا صلاح دا غل حق پاو بوسی سجده ساوا اول به اغل مستر کوي له حق به اول خپل مس کو چې کوم پوت کنه اوی پر کوي کنه په امام پسې زو در سوي چې امام پسې ورسېږي و امام سجده ساوا سره ځای به سره وکړه سجده ساوا سره وبوسی او که نه په سره سو د چا مست سي پیرا کولو دا یو یا دوه رکعته پوتو امام کله مست را کړه دا سلام علیوی کنه په امام پسې دای نه ورسو دای به به ورسی د سي ثواب وسی د لحې کنه چې کله هغه دوی ته ورسی چې سلام علیوی ورته و ته به سي ثواب وسی فإن لم يجد إمامه لم يجد المؤتم او مسبوق امام سره خصوصي ساوي سره غزل مخالف د امام نه وما التزم الاداء الا متابعا حرام کې د په ظلم باندې ادا نه ولا ذمہ کړی مګر په داسې حال چې دای به متابعت کو د امام د چې په امام پسې نیت له چې په دې حاضر امام پسې کنه دا مطلب چې کنه زه به د امام سره متابعت وکړو چې څوک زه به هغه کنه متابعت وکړو امام سیاسا نو بسی و لیکن سیاسا بسی بیا کنه دا چې کوم التزام نه کړه د خپل التزام نه خلاف ورزي وکړه کنه رفع دې دې نو کلو سي نه کچګه دا چې الله اکبر وکړه کنه مقتدی به دالوس چې ګویا به دل پر دې کا چې امام لوس نه چکري زبا لوس نه چګو امام سبحان نو ویلا مقتدی به سبحان ویي کنه یا امام کنه اعوذ بالله نو ویلا سنت تا مقتدی به اعوذ بالله کا مقتدی ونه اعوذ بالله امام کنه رکوع ته تلو رکوع تکبیر نو ویلو مقتدی به ویي رکوع تسبیحات فان سهل موتم کچره امام تشهود نه ویلو مقتدی به هغه تشهود ویایي فان سهل موتم کچره کړه مقتدی صاحب شو ا مقتدی نه سي چارو شپ مزه چې په حساب لازمي دي لم يلزم الامام نه په امام له سي سره لازمي دي ولل مؤتم ونه په دې مقتدی باندې السجوده السجوده امام نه خلاف دی کو دی خو امام سره تلا ده امام کنه هغه چې سکو دی خو به هغه چار کو امام یا نوست کنه سلام دا ډول د سلام نه وړه وړه مخالفت تر سید امام نه او د کنه التزام دی متابعت کړو ولو تابع الامام او کده کړه اده په مت په سلوړ امام په سلوړ دا چې سلجت ته امام په سلوړ کنه بیان کله ین کله بل اصل طبعا اصل نه چې طبعا جوړه شو کنه اصل عام منقلب شو طبعا امام خو کنه هغه اصل وو د به کنه چار اواله کو موتی په سیب نه کنه او مقتدی وا چار اواله وکړه امام په سکا او چې هغه چار په سو کړلا دا کله به موضوع ده د امامت اصل کنه دغه لپاره ولا شو کړه چې امام چې هغه اول چار کو کنه موتی وسه په سو کو دوته مقتدی هغه اول چار وکړه موت امام وسه په سو کړلا دا کنه خلاف فرضی ده نه د سویا کم مکتبی باندې سویا سره نه لازمي نه په امام نه په مکتبی باندې لازمي دي دا مطلب نه چې ته معاف شولا دا وی که چې طریقه نشته کنه د سویا سره یې سره طریقه نشته څه کومه به ته ووسی کنه کا دای بوشي وبوسی خو خلافت ته کنه مخالفت ته امام نه او که امام د متبعات کو کنه چې کله سی امام په صدرمی چې دا غریب څه غوښوا ده کنه زما سره سره وبوسو به دا کنه اصل تبع جوړ شو او د تبع اصل جوړ شو هدا کنه د خلاصي طریقه نشته په کیمه طریقه به دې ګورنه زور خو سوي کنه دا ما چې درمین زغه سه بیچ پوت شو دیګه پټې نشته کنه اې دې دورای نشته دیګه کنه دا به تمنه کچا ګناه ته معاف تا چا وجب نه پوت دي کنه هغه میس کنه په بندریغ د خیر د کچا کنه سجده سره شي استلا به به سکو ا د ل م ي ن مکرو تحریمی شو کنه ځکه چې واجب نه پوتی ذکر و او په جبیره یې نشته سیتا و نشته نه دای د اعاده او کلمی ځکه نه بیا وګزه بی کنه په دا طریقه باندې چې هغه واجب بیا په شاده شي کنه و د کراهت تحریمی نه چې بچ شي می خو سو خدا او په دې باندې اعاده د واجب ودو کنه په دا طریقه وګزه چې کراهت تحریمی نه بچ شي ومن سهال لکادت الاولى وكيم سراج ساوش د اول لستينه هغه شي چې چاته ورنږدې ده کنه یې حکم نیولا دا دا د سره که چې هغه ښایي ده نه دا هغه رواني و د طلاق دی چې کنه روان یې ویروړي ته خو یا نو سیته ورنږدې د طلاق د سره کنه سای کنه دا نو سیته ورنږدې و دا چې هغه سره چې نوس وکنه هغه د سوري چې کثر نه پرېږدي کنه مټ من تام شي کنه پښتنو نه کړه کنه دا سارته ورنږدې ده کنه دا نه پرېوته کنه سارته ورنږدې ده لأن ما يكره بالشيء كم هي ولدي وشيتا أغا دي حكم نسي شریعت ته په دې باندې کنه اې دې ډېر نه زیاتې په دې باندې ډېر احکام بنا دي په دې حکم کنه قاعده باندې فنا د شار په حکم د شار شو په شار شاه جمین مسکی په فنا شاه کېږي ځکه چې شار ته ونږدې وي حریم دې کیې کنه حکم دې کیې ده ا ك ي ت ك م ا غورا دو كان عباتي غورا داري كان بكان سيك بكي اي نور كني دو حكم دي كيدا د خو پوسو نه روان ده چې کېدلو نه که هغه د واجب ته تخیر به راغلو ای واجب په ترک باندې د واجب په تخیر باندې د رکن په کله په تخیر باندې سجده ساوه لازمي دي والاصح انه لا يجد سيدا چې سجده به نه وبسي کنه سجده نه پر لازمه کما اذا لم يكن لك چې بالکل چې شو علي یور مې کچې دې کې اطلاق تا کنه و دې حرکت ته مې نو سايور چې دا نو سیته ورنځي دا کنه او کله عدم مې کړو بیا ا دې کنه قیام ته ونه دیو د کر انتقال او د حرکت کنه حکم داسې لکه قیام لکه پوسټ ویلوډ وکنه سوال وي دا به نرګ ځي قاعده ته ويجد لسبه سجدا به سبه پر وبوسی لانه ترکل واجب واجب پر شکر قاعده واجب پرشنه البته دا غا فرق چې نو سیتا کنه نو ځکه چاته ویل شي ویډیو ته نو ځکه چاته ویل شي ویجی کنه اکورب دی کنه کو دغه ده نو سیتا نه دکات دغه ده کنه چې کله راول شي دغه نصف اسفل دا لون دی کنه احساس ده په نمو لون دی کنه دا خو سی خوي خو د ملا ان سه علاقه هغه یعنی دي سیخره هغه چې کېږ وی کنه به دا نو سیته ورنر دی راځي چې کېږي کنه خو ګور چې کېږي کنه اګور چې ګدې کنه هوسه یا کېډ و ګنډې د سیخه وی کنه خدا په ملاد یانو سیخه شوی کنه دا نو سیته ورنځ دی دا دا دا کنه روګ دی او کملا دا سیخه شوی و به دا کنه قیام ته ورنځ دی کنه اگر کنه یا کارا نه ورغلا قیام ته ورنځ دی دا به دا نه نه پس کېږي او سه حساب مند لازم شونه و انسان لکاله تلاخیرته او کچره قیام ته ورنږدې وو یا ودرېدو دی بیا رو پاس شولو چې مونږ خو نستای پوته د پروسی په سره ولو کنه ډېر هاي په سره کوی چې کنه المزي پاسېت شو کنه ځکه چې هغه ویلای خو پر دا و د نستای واجب و دی پر نه ورته واجب تر ول پر دې پرې شول مزي پاسېت نه ده بالا چاري وکړه کنه اما سره نه خلک پزیو کړه خلمی نه پاسې ځکه چې ویلای پرې شنده بلکې کنه چې څه پر سیداري وی لګولې رجال کادته دا برګرځي نو سیتا کنه چې ور پرشي یا څه پات خبر کو ما لم یجد چې څه پر پنځم رکعت سیداري وی لګولې لأن في إصلاح صلاته لکه چې په دیر ګرځولې شه د المزر غوړه ده کنه اې د المزر اصلاح تو دا غل سای خو پرز دا او دنه خو چې پوت شي به بلمیز به پسه پاسېت شي اول نو سای خو نه کړي خالي وجه پوت کې میز پسه دی نه دا پرشول شي ا دې کنه چې ته نذیر کنه نذیر نشتا نذیر شتا نه رو پاسته شي کنه او د خپل میز د فساد نه بچ کو شي دني چې څه پر کړ شي دانی ولا پینځه مکات او الغ الخامسه تا ا پینځه مکات به کار پرېږ دي کنه ا دا هغه لغوه شو لانه رجاء الى شيء محله قبلها فيرتفض داير وپاسو داسې چاره ته چې ایګه زوی کنه په درکات نمخ شو اول خو نستای دا کنه یې نو سینه بار ده د بل خو وزون ته بل میس فری شو کنه دغل میس پیرا کړه دا سرور کاته سنات یا پار یې کله هغه پیرا کړی دی کنه دا خو بل تای می شریک کړه هو یا نستای ته پوتو نو سینه مخ یې کله شریک کړو اول دا غل نستای وکړو ارو پاتو یې چاره ته چې هغه محل قبل هذه غرکت نه مخ دا فیر ته فزو کنه نه هغه پر شول شیا به نمبر و وسجدا لساوی یا ساوی د پر به سجدا او بوسی لانه اخر واجبا ځکه چې د واجب کړه په سټ کړو یا ساوی په سجدا به وته بوسی کنه اله به چې هغه ویلو ته کنه الولی ته ویل دې شو کنه بس کنه سو یا ساوی وخت په دلا زم شولا لانه اخر واجب ځکه چې واجب په سټ کړو دوته په خیره کاده به واجب اطلاق وشو کنه نو صحیح کنه فرض ده هو چون که کنه متصل کړي وجه به چې سیده نه چې ګذره فرم به دنستای که کنه هغه وجه به پرې شونه وان قید الخامسه بسجدتن کچری پنځم رکعت په سجده سره مو قید کړو پنځم رکعت یې کنه سجده ولا غولا بطلا فرضه اذا فرض بطل شونه بطلا فرض فدی بطل شو عندنا دی بیش پنځه باندې خلاف دې شفیره مولا امام الجنا نه دی بطل شوی او بل کې کنه که شروع مضبوطه شو د سجدا ولګ یو رکعت یې وکړو نمیل وی کنه چې دا کنه هغه بل می شری شو ده نه کنه ودا یو بتل شو ده ومن ضرورته خروج على الفرض په یو تحریمه باندې دواړه المدینه په ټاک نه کېږي کنه چې اوی دا برقرار وي دا وی دا شوی کنه وبل نه په لا شکر ادا شری شوی کنه په یو تحریمه باندې نه هغه نه په چې صحیح بلې چې نه په یو شکر ادا شری شول کنه پای شری وکړه ایو نه به بدای وتلا به لکه چې بل کم د وکنه آی پرېشه آی بتل شو ده ومن ضرورته و دې کې ضرورت نه دو ا دې کنه لوازم نه دو وتل یې به د فرض نه چې هغه شروط به صحیح بل چې پر په شروط صحیح شو کنه به فرض نه بدای وتلا بل چې پر دې کنه ان خو شو ده خو پیرا کړی خو نه دي کنه یو رکم ته پوتو یندا چای بتل کړ وهذا لان الركعه بسيده الواحد صلاه حقيقه ده ثبت ده ځکه چې رکعات په یوه سجده سره د مخایکت لمونځ ده او مفروض دغه دوی چې د سجده ولګوله حتی یحنس بیا فی یمینه لا یصلی حتی چې حنسې دي کړه په یو رکعت کړو که سره په دې قسم شي چې قسم چې زبر مين نو کنه سړی چې زبر مين نو کړو د کنه یو رکعت وکړو سجده ولګوله کنه په دې قسم وشته زبر مين وکړو نه هغه کنه پر شری شوې دي بلکې یو رکعت یې کړه ده په یو تحریم دوال مدینه په ټاک نه کېږي کنه ابن نو ته وتله ده فرض یې کنه هغه تل شوې دي وتحولت صلاته نفلا او د لمین یې کنه ټول نپل شو اما شي چې کوم فرض کړی وی کنه پر خو باطل شول او به هی باطل کنه بس ونه جوړ چې نه نپل جوړ شو کنه به هندې باطل شوی تحريم اقول اصل مسبوت ده نقل دي طول فيزم اليها ركعه سادسه چې دا ټول کم نقل شول د پنځه رکعاته شپږم رکعاته ورزم کو چې ټول کم شپږ رکعاته نقل شي ولو لم يزم او کچېر شپږم رکعاته ورزم نکو به د پنځه رکعاته نقل شول ټول لا هي په دبن سره شتانه چې دا هو کنه سلوي رکعاته هغه نقل شول دا بلا بلا شو پای شو لیکلی او یو رکعت کړی دی و ذکر سره ته نو رسول ولا ولا زمن نفل به شروع کنه نه په پښه لازم دی دا یو شو په بلا وکړه کنه دا په لازم نو دا پنځم رکعت ولا مس په دبو نه فرض نه ده لانه مزنون ځکه چې دا ګومونی نه مزه کزن په دې شی شروع نه وکړي کنه دا خو څه وشو دا په دې خیال چې غشوا چې بوبو دې کنه مين مدوارا کته درې مې کته چې شوې کنه کزن شروع نه پښوی مسألة مخاطرة و وعين محمد برفعه اما محمد صاحب باندې وته به ترېږي که چې سندر چګا کو کنه یا سندر و د سار په چګولې باندې کنه حرکات پیرا شو د فرض باطل شو یا لکه ټیم شته چې سندر لګولې وي یا ټیم شته دی کنه فرض مې نه باطل شوی لأن تمام شيء بآخره ځکه چې پیرا کوله د شي په آخر سره سي و ورف اخر دا رفع دو کنه چه سارا چه که وطا بی پیرا کیو یا سجدا پیرانو ولم يصح مع الحدث او نسي كي سرا دي بودسي انا سري سجدا لغولي دو کنه او دا دي کنه بودسر شلو او دا سي موت شو دا چه بنا کو کنه ساخه به هم خرچ کوي سر به چګوي کنه خدا چګول کنه دا سجده دې پر نه دی کنه چې تو خو سار چکړو سیدا یې پیراش ولا کنه درې می به کنه او داس پر کو به بیا کنه څنډه لګوي به بول ته کنه وته بر چګيږي په دا شو امام ابي سره متفق تا سیدا خو پیرا کړی و خو سیدې نه خو به چګیدل خو به کو او دا غا انتقال کنده به د سیسه شو ده نه دا غا انتقال نه متبار دی بیا سیدا لګوي چې کله بنا کو کنه اې دې نه مشي کې بنا کو به به دا کنه نو سیدا لګوي به بینه تګری په کنه وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا سبق ولا حدث في السجود بنا عند محمد خلاف النبي صلى الله عليه وسلم دا خبره خو دوه چې امام یې سپنه په سجدا لګولې سره کړه رکعت پیرا شو او د امام ابو یوسف محمد پر باندې یا رکعت نه پیرا شو کنه اې دې کې سم اختلاف څه پیدا شته کنه نشته چې پیدا شته ا د اختلاف پیدا دي که جواتېږي چې په دا موقع باندې چاته به د سیر پېښه په سجدا شي کنه بیا د سجدا سندر کوي به داسه شو کنه ایسه امام ابي سب صاحب کنه ودته په پوښتنه چې نه مو کنه سینه بارو زه خو خطر شوم یو زه خو کنه بدر کاته شوم من خو نسای په تشوال ایسر پروشا کنه ایس برګر دی کنه سیتا واغه بنا به کو د فرض کنه خو دلی او داسه مو سو ده کنه امام ابي سب چې دا کنه کسل ور او د سینه روکا د رکعت مکمل کړه دا کنه چې څنګه ولا کو رکعت مکمل شو اس کړو سي تل شو دا کنه دا نه بنان شي کړه کنه افر دې نه بتل شو دي دا بنان شي کړه و امام هم چې نه نه کنه دته مکایښ دا دو کنه سار نور چې کړه کنه د رکعت نو مکمل چې کنه به وداسه شو او ور پرشته چې مونږ کنه قاعده پوتو لور د شیو دا سره وکړو په اخره قاعده د کښینی کنه اله پر کو سیاسا و د وبوسی کنه دی رکعت مو مکل کړه سمرا به اختلاف جو وته جی کنه پیګه چا شه چې چاته به ودسی په سیدا شیر پیش ولا بنا د محمد امام په داده بناو کو په فرض باندې کنه او عقیده ته د لور شي خلاف له بیسو اوی کچ نه رکعت پیرا شوه ده کنه سیدا نه نشته